مسافر چې په میدان کې بریالی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم نو غواړم قدرمنو اوریدونکو چې په څو خپرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت تاسو ته وړاندې کوم البته د رسول الله صلی الله وسلم کم سیرت چې تاسو ته بیانیږي دا ډیر په لنډه توګه که اوږد بحث موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې وکړو هغه به په کلونو کې هم ختم نشي قدرمنو اوریدونکو د حضرت عیسی علیه السلام وسلام نه وروسته د انبیاوو د نه راتګ موده اوږده شوه د نړۍ څخه علم او رنا په کډه شوه او هرې لور ته د جهل او ناپوهي توره تیاره خپره شوه د سپېڅلي توحید او خالص دین هغه ملکوتي کړیکه چې هر نبی په خپل وخت کې پورته کړه د دجالانو او د کاذبینو د جهل او ګمراهي د چیغې او نارو په منځ ورو ورو صحنې څخه ګوښه شوه د توحید او ایمان هغه ډیوې چې د الله رالیږلو پیغمبرانو او د هغوی پیروانو بلې کړې وې د هغه توپانونو په څپو کې مړې شوې چې یو د بل پسې راتلل ځکه د حضرت عیسی علیه السلام وسلام نه وروسته بل کوم پیغمبر رانغی غیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پخوانی دینونه پخوانی لوی دینونه چې تر ټولو آخري یې مسیحیت دی د هوا او هوس د بندګانو ښکار او د محرفینو او منافقینو بازیچه او د لوبې شی وګرځید مسیحیت هم په خپل حال باندې پاتې نه شو تر دې مسیحیت خپل ماهیت او شکل له لاسه ورکه ان تر دې چې د دې راوړونکي پیغمبران او د هغوی پیغمبران که بیا را ژوندي شوي وای او دا دینونه یې په خپله سترګو لیدلي وای نو هغوی به هم د دیو د قبلولو څخه انکار کړی وای همدارنګه یهودیت د رسم او رواج یوه بیروحه او بیژونده مجموعه او ټولنه شوه چې د نړیوالو لپاره یې نه کوم پیغام درلود او نه یې د ولسونو لپاره دعوت او نه یې د بشریت لپاره په خپل غیږ کې رحمت درلود همدارنګه مسیحیت د خپلو لومړیو ورځو څخه د سخت دریزو د تحریف او د جاهلانو د تاویل ښکار شو او د حضرت عیسی علیه السلام رښتیني تعلیمات له منځه ولاړل او د تهنا او د الله خالص عبادت د جهل د وریزو تر شا پټ شي همدارنګه مجوسیان آتش پرستان هم د اور څخه راتاو ول او د هغې عبادت یې کوه او د هغه لپاره یې عبادتخانې جوړولې لاکن د معبد څخه د باندې آزاد او د خپلو خواهشاتو او نفسانی غوښتنو تابع ول د مجوسو او نورو لادینو خلکو ترمنځ د اعمالو او اخلاقو په ډګر کې کوم توپیر نه و پاتې بودایی مذهب چې هغو به د بتانو عبادت کوه هغه هم په یو بت پرست دین تبدیل شوی و چیرته چل هغوی به ځان سره د خپل بتان وړل او د خپلې عبادت خانې به جوړولې او هلته به د خپلو بتانو عبادت کوه همدارنګه بله دا چې د انساني ټولنې په ظالمانه طبقاتي ویش قائل عربان هم د جاهلیت په آخري زمانه کې په داسې پریوتي بتپرستي اخته شول چې د هندستان یا د نورو هغه مملکتونو چې هلته بودایی نظام او بودایی مذهب قائم و هغوی هم وشرمول او عربان په شرک کې دومره پر مخ ولاړل چې د الله پرته یې بېشمېره او نور خدایان ونیول او ټوله عربي ټولنه په شرک او بتپرستي کې ډوبه شوه چه هر قوم او قبیلې او هر ښار او بانډې بلکه هر کلي او کور د ځان لپاره ځانګړي خدایان او ځانګړي بتان جوړ کړي ول ان تر دې تلاه کې چه د الله کور دی چه ابراهیم خاص د یو الله د عبادت لپاره جوړ کړی و هلته درې سو شپېته بتان ایښودل شوي ول د عربانو اخلاق ډیر پریوتی اخلاق ول د شرابو او قمار سره هغوی ډیره مینه درلودله او په سختزړي او دروغجن غیرت کې تر مرحلې رسیدلی ول چې حتی هغوی به د خپلې ژوندۍ لوڼې په خاورو منډلې ژوندۍ به یې خښولې غلا شوکه همدارنګه د قافې لوټول د هغوی عام عادت و ښځې په عربي ټولنه کې هیڅ عزت او مقام نه درلود د مال او حیواناتو په څیر په میراث وړل کیدلې ځینې عربانو به د خپل اولاد د فقر او لږې له ویرې وژل چې مال پرې مصرف نشي په جګړو اخته ول وینه به یې تویوله او وینه تویول هغو ته عادي کار و په وړو وړو خبرو به یې اوږدې اوږدې جګړې کولې چې کلونه کلونه به دوام کوه او په زرګونو خلک به د هغوی په جګړو کې د ژوند له نعمت څخه بې برخې کېدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې انسانیت د هلاکت د کندې پر غاړه ولاړ و په هغې زمانه کې انسان خپل خالق او پیدا کوونکی هیر کړ او د خپل ځان او مخه بې خبره او غافل و عقل یې له لاسه ورکړی و د خیر او شر او ښه او بد د تمیز قوت یې بایللی و د هغو له لاسه تللی و په پراخو سیمو کې هم داسې یو تن نه پیدا کېده چې د دین فکر ورسره وي او یا خالص د یو رب بندگی وکړي او څوک یا څه ورسره شریک نه کړي داسې څوک نه پیدا کېده نو الله رب العزت په خپل کلام کې د هغه وخت تصویرونه او انځورونه په ډیر ښه توګه وړاندې کړي دي نو الله رب العزت فرمایی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون د هغو بدو کړو له کبله چې انسانانو په خپله کړي دي په وچه او لمده کې فساد او خرابي خپره شوه تر دې چې الله رب العزت د هغوی د ځینو کړنو خوند ور وڅکي کیدای شي چې هغوی حق تره وګرځي نو په هغه وخت کې فساد او همدارنګه فتنه په وچه او په لمده کې خپره وه خو الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ټولنه کې په پیغمبري مبعوث کوي تر څو چې د شرک او د ظلم او د بدبختی همدارنګه د کفر دا تورې تیارې د اسلام په مقدس نور باندې روښانه کړي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په جزیره کې مبعوث شه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت د عربو په جزیره کې څه دی حکمت یې څه دی الله رب العزت عرب انتخاب کړل غوره کړل چې د اسلام دعوت قبول کړي او بیا یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي ځکه چې د هغوی د زړونو شیشې صافې وي او داسې ژورې لیکنې پرې نه وې شوې چې ورانول یې مشکل وي د رومیانو همدارنګه د ایرانیانو همدارنګه د هندوانو په څیر نه ول چې په خپلو پرمختللو علومو او وړو ادبیاتو او پرمختللي تمدن یې فخر او تکبر کوه هسې نه ول د عربانو د زړونو په لوحو د جهل بېسوادي او بانډجیتوب ځینې آثار ول چې د هغو ورانول د هغو وینځل او پر ځای نوي او تازه نقوش ځای کول آسان کار و خو وخت یې غوښته نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په جزیره کې په پیغمبري باندې مبعوث کوي نو قدرمنو اوریدونکو عربانو د سلیم فطرت سره سم ژوند درلود تر څو چې حق ورباندې ګډوډ او پټ او مقابله یې ورسره کوله خو کله چې د سترګو څخه د جهل پرده پورته شوه او حق یې وپېژنده قبول یې که مینه یې ورسره وکړه او خپل یې کړه او د حق څخه د دفاع په لاره کې هرې قرباني ته چمتو شول عربان رښتیني امانتکار جفاکش همدارنګه زړور او جنګیالي خلک ول د جزیرة العرب په منځ کې مکه مکه کې هغه کعبه وه چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د دې لپاره آباده کړې وه چې یوازې دی د توحید په لور د دعوت مرکز وګرځي الله رب العزت د هغې په اړه فی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدا للعالمین هغه لومړنۍ خونه او هغه لومړنی کور چې د خلکو د عبادت لپاره ټاکل شوی په مکه کې هغه مبارکه ده او هغه د خلکو لپاره لارښوونه ده نو ځکه عربو د زړونو د شیشو نه د هغه ځینې قدرات چې د هغو په زړونو کې ول د هغو صفا کول آسانه کار و نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جزیرة العرب کې په پیغمبري باندې مبعوث که اوس به دا هم واورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د مکې او د قریشو څنګه دا به واورو خود یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ابراهیم علیه السلام وسلام خپلې میرمنې هاجرې سره او همدا خپل ماشوم زوی حضرت اسماعیل علیه السلام وسلام سره د مکې بې اوبو او بې بوټو درې ته په نړۍ کې د خپور شرک څخه د تیښتې او خلاصون په هدف دوی مکې ته لاړل چې هلته د توحید یو مرکز تاسیس کړي چې یوازې د الله رب العزت په لور هلته بلنه ورکړي الله رب العزت دا کار د حضرت ابراهیم علیه السلام وسلام څخه قبول که او په هغې بې اوبو او بې بوټه ځمکه کې برکت کیښود او د هغې وړې مبارکې کورنۍ چې د مور او د هغې کوچنۍ زوی څخه جوړه وه او ابراهیم د آبادي نړۍ څخه لرې په وچ میدان کې پریښې وه د هغو لپاره د زمزم اوبه روانې کړې او الله رب العزت د زمتا کې داسې برکت کیښود چې تر ننه پورې د نړۍ ګوټ ګوټ ته هغه وړل کیږي رو رو اسماعیل علیه السلام ستر شو ابراهیم علیه السلام د الله په مینه کې د الله د حکم د تعمیل لپاره خپل ګران زوی اسماعیل د حلالولو اراده وکړه او اسماعیل هم په ډیر خوښي د الله دې امر ته غاړه کیښودله او د الله په امر باندې راضي شو الله رب العزت د هغه په ځای لویه قرباني راولېږله او هغه یې د دې لپاره ژوندی پرېښود چې د خپل پلار سره د دین په دعوت کې همکار او د آخري نبی او بهترین رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا او نیکه شي ابراهیم علیه السلام څه وخت وروسته بیا مکې مکرمې ته راستون شو او پلار او زوی دواړه د بیت الله په ودانولو پیل وکړ او د الله رب العزت نه یې تل دا دعا که غوښتله چې یا الله زموږ څخه دا عمل قبول کړه او په دې کور کې برکت واچوه عزیز الحکیم الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی هغه وخت هم یا رایاد کړه چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام د کعبې بنسټونه او تهداب کیښود او په دعا کې به ویل چې ای زموږ پروردګاره زموږ هلې ځلې ومنه ته ښه اورېدونکی او ښه پوه ذات یې، ای زموږ پروردګاره! موږ دواړه ستا حکم منونکي وګرځوه او زموږ په اولاده کې هم یو حکم منونکی ډله راپورته کړه. د حج احکام او د عبادت لارې لیکې راوښایه، توبه مو ومنه بېشکه چې ته ښه توبه منونکی ډېر مهربان یې ای زموږ پروردګاره که یو داسې استازی او پیغمبر را پیدا کړه چې ستا آیتونه ورته ولولي کتاب او حکمت وروښي او پاک یې کړي بېشکه چې ته د لوی توان او حکمت څښتن یې نو الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام همدارنګه د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام په کار او په دعوت کې برکت واچوه د هغوی کورنۍ پراخه شوه او د عدنان اولاده ډیره شوه عدنان د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام لمسی دی د هغې په اولاده کې فهر بن مالک پیدا شه او د هغې په اولاده کې قصی بن کلاب پیدا شه چې هغه د مکې مکرمې او د بیت الله شریف متولی او خدمت و هغه د خپل قوم مشر و او د خپل قوم سردار و چې هغه په ذمه د بیت الله خدمت و د بیت الله کلیګانې د هغه سره وي زمزم مسئولیت د هغه په غاړه و نو د قصي په اولاد کې عبدمناف تر ټولو هوښیار او زیرک سړی و او بیا د عبدمناف مشر زوی هاشم د خپل قوم مشر او سردار و او حاجیانو ته د خوراک او څښاک برابرولو مسئولیت او شرف په غاړه و هاشم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه عبدالمطلب پلار و عبدالمطلب د خپل کاکا مطلب بن عبدالمناف څخه وروسته د رفادې او سقایي مسؤلیت په غاړه وست یعنې حاجیانو ته د ډوډۍ برابرول او هغو ته اوبه ورکول او عبدالمطلب په خپل قوم او ولس کې دومره د عزت او شرف څښتن شو چې په پلرونو او نکونو کې هیڅوک داسې لوړې مرتبې ته نه رسېدلي خپل قوم او ولس ورسره بې کچه مینه درلودله نو د فهر بن مالک اولاده قریش نومېږي همدا نوم په ټولو نومونو غالب شو او دا قبیله د قریش په نوم مشهوره شوه او په دې قبیله کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې وغړولې په مکې مکرمه کې همدارنګه په قریشو کې شرک د کم وخت نه پیل شو قریشو د خپل اسماعیل او د خپل نیکه ابراهیم علیهم الصلاة والسلام په دین او د توحید په عقیده او د یو الله په عبادت د هغه پورې قائم او ټینګ پاتې شول چې عمر بن لحی د هغوی په منځ کې پیدا شو هغه لومړنی او اول سړی و چې هغه بتپرستی او شرک شروع که او بتپرستی او شرک ته رواج او وده ورکړه ان تر دې چې هغه د ځینې حیواناتو تعظیم شروع که او د ابراهیم شریعت پر خلاف او د الله رب العزت د اجازې او حکم پرته یې تحلیل او تحریم شروع که دا بدبخته او دا مشرک د مکې مکرمې نه شام ته لاړه هلته د شام خلک ولیدل چې د بوتانو سره یې مینه پیدا شوه او څو بوتان د ځان سره مکې مکرمې ته راوړل او خلک د هغوی د عبادت او تعظیم ته وهڅول او د خلکو نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو د دې بتانو عبادت وکړئ او د دې بتانو تعظیم وکړئ تاسو د یو الله عبادت پرېږدئ نو د مکې ځینې خلکو چې د سفر په وخت کې د حرم په یاد د حرم د ډبرو تعظیم کاوه په تدریج سره د نورو ډبرو تعظیم او عبادت پیل که نو دوی ټول بت پرستان شول او مشرکین شول نو د شرک او د ظلم او د بدبختی تیارې په ټول جزیره تور عرب کې خپرې شوې په وحشت کې ژوند کوه په بربریت کې ژوند کوه د خپلې ژوندۍ لوڼې به په خاورو باندې ننایستلې د ښځو هلته بلکل کوم قدر و قیمت نه و هغو ته به د حیوان په سترګه کتلې حتی هغو به ښځې په میراث وړلې نو په تورو تیارو کې او په داسې شر کې هغو ژوند کوه چې د یو حیوان او د یو څاروي به د بل څاروي نه بره اوبه وسکلې په کلونو کلونو به یې هغو په دې باندې دښمني کوله او ډیری خلک به د دوی په جګړو کې د ژوند له نعمت څخه محرومه کیدل او په داسې ټولنه کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې مبعوث کوي تر څو چې دا تورتمونه ختم کړي د شرک او د ظلم او د بدپرستی او بربریت دا توره کم پاله چې هلته په جزیرة العرب کې خوره وه هغه اوچته کړي او د دې پر ځای د اسلام مقدس دین هغه دین چې واقعا د عدالت دین دی هغه دین چې د انصاف دین دی دین چې هغه د یووالي او د اتحاد او د همدردی دین دی هغه را اچ کړي نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې په پیغمبري باندې مبعوث کوي انشاالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به اورو په تفصیل سره په نورو خپرونو کې هم په بلې خپرونې کې به د فیل پیښه او د هغه نه وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په هکله وغږیږو نو دا وه قدرمنو اوریدونکو زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ